الله تعالی د دې زینا د وبدا او تعریف پوری مقدمه د کتاب ده او په دې مقدمه کې دفع د اعتراض کوي د ماتن علی الرحمت نه دا مقدمه مصدره کا په اعلم باندې د وجه د اهتمام نه ځکه په ماتن باندې اعتراض راتو د مخالفت د حدیث څوک چې حدیث مخالفي دا بس کتابو لیکي نو د دې د وجه نه هغه اعتراض د فقو نو په اعلم باندې مصدر کو چې غوږ وته کیده اعلم د کتابونو دا د مختلفو مقاصدو د پار راوړل کیږي کله اعلام د پار د تحقیق المقامی کله اعلام د پار د دفع د اعتراضی کله اعلام د پار د اهمیت د مقامی د خبرې د اهمیت د معلومولو د پاره او کله اعلم د پاره د احقاق د حق د ابطال لما هو الباطلی مختلف قسمه اعلم راځي په دې سټکو کې د چا کار ډیری تاسو ته پته را تاسو ماشاءالله کتابونه اسې چینجی یې تاسو صحیح ده کنه د دې حسامی او شرح ده هغه ته مولوی وای صوت وای مولوی مولوی یعقوب مشهور شرح ده تدریسیم درس کې مرضی ویل شي کله کله مولوی یعقوب مولای یعقوب مولای یعقوب چې دا د دې حاشیه خپل چې دوم ډیره مزیدار ده دې کې ځنه خبره دې ته اشاره کړې دویم د دې مولای یعقوب یو شرح ده حاشیه تور ډیره وته وي حاشیه تور ډیری تور ډیری زمونږ دا تور ډیری چې دی یو مولا دی هغه لیکلی دا حاشیه تور ډیری دا په نور انواروم دا هغه ډیر خپل نه دا او د حسامی دا چې دا د مولوی دا نو دې کې ډېرې قیمتي خبرې دي نو داسې سیزونو سره دا غړیر کاری دا چې نعمتونو کې دا ځنې ټکی راځي شروع کې دې د اهمیت بیانول دا هغه کاری د بصیرت زیاتولو لپاره دا غي مطالعه ډېره ښه کتاب نوم می واغسته او کبه ادبی می کړی نو معافي غواړم خاجی سوال په دې ماتن باندې راته سوال چې استاد خپل کتاب چې نو دا به خیره کړی دی ستا کتاب چې دی کافیه نو دا اقطاع اجزم ده ولی زکا تا دا خپل کتاب نه د مصدر کړي په حمد د باری تعالی باندې تا دا خپل کتاب نه ده مصدر کړي په حمد د باری تعالی باندې او کم کتاب چې مصدر نشي په حمد د باری تعالی باندې نو هغه اقطاع او اجزمی هغه اقطاع او سوي اجزمي نو ستا کتاب اقطاع او اجزم دی به خیره کتاب دی دین او موږ ته څه فائدہ حاصل شي شارح جامی د دې اعتراض جواب کی حاصل د جواب ادا دی چې شیخ ابن حاجب هغه خپل دا یو کتاب خپل دا کتاب په حمد د باری تعالی په حیثیت د جزئیت باندې نه مصدر کړي په حیثیت د چا باندې نه ده مصدر کړي د دې وجه نه نه چې ګینی یادې پر اړو ستړې کېدو یاد کې تکبر خود ویل کچې راوړم نو زما دا کتاب به د سلفو د کتاب په شانتی شي هغه محمد ذکر کړی دی نو ما به هم ذکر کړی محمد او چرته زاجز او چرته د سلف تسنیف نو زما تصنیف د دی وجه نه چې زما تصنیف والی نو هغه د سلف او تصنیف تر رسیدلې نشي نو ما د دی وجه نه پرې خو دو او جز مې نه کو نور په خلی به مې ویلې وی په خلی به ماتن څه کړي ویلې وی نو کتاب اقطاع اجزم نه نه زګه د برکت د پاره صحمد لیکل ضروری نه دي چې وی وینوم کافی ده چې وینوم څه ده کافی خود صرف لیکل نه ده دا لیکل د دی وجنه نه ده چې زما دا کتاب چې کم دنو د دی وجنه چې زما کتابه والے نو د سلف د کتاب په شانته کمزورې مزه نو زه دا غي سره چې کمندونو ټانټې نشم جوړلې نو د دې د وجنه مصنف علی رحمت حمد پرې خودلې دي ما حاصل د سوالو مو او حاصل د جواب مې مو په دې جواب کې د ډیرو سوالونو جوابونه مو شو ابو سر راضی ولکه ما سره دا خبره ویله چې دا نه ګینی چې وایل نه دی حمد په خلیص کړي وي وایل وي چرته مسلمان چرته حمد نه وایل نو حمد به وایل وي نو چې وایل دی نو کتاب اقطاع اجزم نشو او چې لیکل نه دی صرف د دی وجه نه نه دی لیکل چې زما کتاب مشابه نشي د کتاب د چا سره سلف سره ځکه چې هغه ډیر لوی خلق دی او زه ډیر عاجز یم نو په دې ترک د الحمد کې جزءا چې دا چې کمونه د کتاب نه سن نه کړي چې سکړې نه دا نو دا عاجزي کړي دا د لږ سکړې دا نو پوهه شه اوس چې لاندې کم عبارت کې ټکه ټوکی نه وو سر راځي ان شیخ رحمه الله شیخ ابن حاجب ته وی رحمه الله تعالی جمله معترضه دعا ده لم يصدر اس خبر د ان ده ان ده پاره ان شیخ اسم د ان او لم يصدر خبر د ان او رحمه الله په منځ کې جمله معترضه دعا ده پاره ده ان شیخ چې دا ماهر فی الفنون رحمه الله تعالی الله دې پر رحم وکي لم یصدر لم یصدر سر کې نه دراوړي پرې خودلی دي سر کې راوړل حرکت تصدیره پرې خودلی دي سر کې راوړل د څه شي رسالته د خپل رساله په سر کې سوال د مصنف رساله دا شافیه هغه کې خراوړي دي چې الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى پای کې هم څه کړی دی راوړ دی جواب هذه دا یو رساله یادو مطلق رساله نه یادو لم یصدر رسالته سر کې نه راوړی دی خپل رساله چې دا یو رساله ده سینې نه راوړی بحمد الله سبحانه حمد د الله تعالی چې پاک ته د هر قسمه شریک وي صدار نه معلومه شو د شارح جامی په نسبت باندې هغه نسخه د کافیه اولا وا چې کمی په سر کې حمد نو دی کې اختلاف ته د شراحو چې آیا په دې کافیه کې حمد شتاو کو ځنې وایي چې حمد پکې شته دی خو ناسخین او کاتبین نه لیکل او ځنی وای چې نه حمد پکې نو نو د د په نسبانه هغه اولاده چې کوم نسخه کې حمد نشته د دې د وجه نه دی جواب کوي څه کوي کچرته د په نس هغه اولاوي چې کوم کې سوي نو د ویلو چې چا ویلي چې پکې نشته ما سر چې کوم نسخه د پای کې حمد بأن جعله جزءا منها حمد دو قسمه دی یو حمد قولی دی او بل حمد کتابتی دی حمد لسانی او حمد بنانی صحیح ده حمد لسانی او حمد بنا نو ماتنا للرحمت حمد بنانی نه دراوړي ځکه اور پسې وی به انجال وجز امنها دا نه دګینی چې حمد لسانی راوړي نه په جواب حمد ذکر کړی دویم تقسیم یو حمد عنوانی دی او بل حمد معنونی دی یو حمد ذکر کول لی په عنوان د حمد په عنوان د حمد ذکر کول لی په الفاظو د حمد حمد عنوانی دویم د حمد معنونی چې معنا د حمد وی او الفاظ د حمد نه وی نو دلته کې دی وای چې به انجالو جزءا منها یعنی ماتن حمد عنوانی نه راوړي ولې بسم الله الرحمن الرحیم خو ذکر کړل دی کنه نو بسم الله الرحمن الرحیم کې الله موصوف رحمان صفت اول رحیم صفت ثانی دا د خدای حمد نه دی نو حمد معنونی خو شته او د خطا کولو د نفس پل لنفسه چې خپل نفس ځنې کار سړی پریدي د دې لپاره چې عاجزي په کیسه شي راشي دا د عاجزۍ لپاره او د نفس د کته کولو لپاره کړی دي حزما لنفسه د پاره د کته کولو او د چقولو د نفس پل سوال حزمن چې دی دا منسوب دی نو ما وجه النصب جواب دا مفعول له د لم يصدر دی مفعول له د رچا د پاره لم يصدر د پاره په دې سوال لې چې دا حزمن ته مفعول له وای نو د يصدر د پاره وای فعل لپاره او کله لم د پاره وای دا حزمن مفعول له وای د یصدر د پاره او کده چا د پاره لام د پاره یعنی د نفی د پاره کده منفی د پاره نو کده یصدر د پاره وای دا یصدر چې کمندونو مقید شه په قید د حزمن په قید د چا باندې حزمن باندې او نفي چې متوجي شي کلام مقید ته نو سغورځي قید صحیح ده کنه سغورځي قید غورځي لکه ته وای زید ليس باکال زید ډیر ډوډۍ نه خوري نو دې څه مطلب دی اډو ډوډۍ نه خوري خوري خو ډیره ا ډیرواله تن حذف کو او عقل سو شو پاتې شو نفس عقل څه شو نو څنګه دلته وای ته لم یصدر حزمن سر کې هم الحمدلله د حزمن نه دراوړي او اسی الحمدلله څه کړی دا نو نفس صدر دا بس پاتې شي مثبت او تصدیر حزمن بس شي نفي شي پوه شوي یعنی دا الحمدلله د عاجزۍ د پاره نه دراوړیو اسی الحمدلله څه کړی دا راوړی نشته دلته الحمدلله شته او کده لم د پاره وای کدا حزمن مفعول له د لم د پاره وای نو لم خو معنا حرفی ده او معنا حرفی له سوق علتونه نه وای لم څه دی حرف دی او حرف د پاره سو علت نه وای ځکه معنا حرفي غیر مقصودی علت چې ولوه خو شي مقصود شي نو معنا حرفي له سو علتونه یو جواب دا دی چې دا د یصدر د پاره مفعول له دی خو دلته نفي د قید او مقید دواړو ده لکه ان الله لا يحب كل كفار الله مين نه کوي د هر یو غټ کافر سره د وړوکی وړوکی سره کوي د غټ کافر سره نه کوي وړوکی سره کوي وان الله ليس بظلام للعبيد الله ډیر ظلم په بندیانو نه کوي انو لکه لګ لګ کوي فون شوي نو قید او مقید دواړه سکړو سر کې راوړې نه ده نه د عاجزه د وجه او نه اثر راوړې ده یعنی اډو سر کې راوړې دویم جواب لم د پاره مفعول له دی چا د پاره لم د پاره څه د پاره لم د پاره تاوی معنا حرفی له سو قلت نه وای نو مونږ وای تسلم نه کنه خدای دې پوهه کا لم یصدر دې کنه څه دې لم یصدر یعنی عدم بسیط نه دی عدم بلکې عدم مرکب دی عدم التصدیر دی څه دی عدم التصدیر تش د نه د پاره علت نه نه بلکې د نه راوړلو د حمد د پاره سره علت سر کې نه راوړلو حمد د پاره علت ته دریم جواب نه یو صدر لوام او نه لم لوام بلکې د دین یو فعل جوړیږي غیله وامه ترکت تصدیره حزما لنفسه لاندې لیکل دي دلیل لعدم التصدیر بالحمد شته کې نشته ها زما به دې نقطه کې خوشته یو دلیل لعدم التصدیر بال نشته به وګوره خو دو دې کې خدوره غټ غټ لیکل د مسلمانانه حتا سو وایي نه سمله به چشموم کاری زمونږ نه کې خاص ورمنډل غونډه کړي دا یو جواب ته اشاره ده چې فقط آدم نه دی بلکې آدم تصدیر دی حزما لنفسه سوالو کا سوالو کا حمد عبادت نه نه دا الله صفت کول عبادت نه دی نو د عبادت پر خودل تکبر دی که د عبادت کول تکبر دی پوه نه شوې ها عبادت چې سړی کوي نو تکبر ته ختميږي کې عبادت پری دي نو تکبر ته ختميږي چې عبادت کوي نو دنه څه ختميږي تکبر ته څه کیږي ختميږي ځکه عبادت نوم د چا دی حاجزای دی کنه نو په حمد راوړلو کې عاجزي ده په حمد پر خودلو کې د کمی عاجزي شو سوال باندې پوه شوي جواب جهتونه بدل بدل دي د حمد پر خودل دي یو د دې د وجه چې دا عبادت ما پر خودو سمې پر خودو نو دا تکبر دی دا څه شه دی او بل جهت دا دی بتخیل ان کتابه هاذا من حيث انه کتابه ليس ككتب السلف د حمد د پرې خودلو سو جهات دي وا یو جهات دا دی چې سړی عبادت پری دي سپری دي نو دا تکبر دی دا حزمن لنفسه نه نه بل د حمد د پرې خودلو جهاد دا دی دویم د حمد د پرخودلو جهاد څه دی دا دی چې کزي راوړم زما دا کتاب به د چا په شانتی شي سلفو نو په دې نه راوړلو کې زه د طالبانو خیال ته دا خبره غرزومه چې زما دا کتاب د دې د وجه نه چې زما کتابي والي نو د سلفو د کتابونو په شان پوه شوي که نه دا دویم جهاد باندې پرې خودل عاجزي د تکبرو بتخیلی دا تخیل چې دی دا فاعل غواړي او دو مفعول غواړي نو د دې فاعل چې دی نو شیخ صاحب دی بتخیل الشیخ بتخیل او مفعول اول چې دی نو هغه حذف دی چې هغه طلاب دي څه شي طلاب یا مطالعه کون کې د دې کتاب به تخیل په خیال کې غرزولو د دې مس... شیخ سیبو د چا په خیال کې غرزي د طالبانو په خیال کې کومه خبره غرزي ان کتابه هاذا د دوی مفعول له دا څه دی نو فاعل او مفعول اول د تخیل حذف شوی دی فاعل ولکه زخو لکه بیخی اړو لکه زوام چې لکه سوګداونو چې شرجامیم لا کتاب دی لکه دا جن کو په شان دی وامنه به تخیل ما تخیل دو مفعول غواړي او یو فاعل غواړي نو فاعل سوک ته شیخ او مفعول اولی طلاب او ان کتاب مفعول ثانی بتخیل الشیخ الطلابه په خیال د وجه د خیال کې غرزولو د شیخ صاحب نه طالبانو لره کوم خبره طالبانو لره خیال کې غرزي چې ان کتابه هاذا ليس کتب السلف چې د دا کتاب چې دی نو دا د کتابونو د سلف په شان دا منځ کې پکې دا راوړو من حيث انه کتاب د دې وجنه چې د دې کتابي والے شیخ وای وی طالب سے علامه جامی سے وای طالب جانو ګوره یو خبر وونه د کافی دوه حیثیت دي یو دا حیثیت ته چې دا ابن حاجب لیکلی دا چا لیکلی دا بل دا ابن حاجب نوم ته کټ کا او نفس دی کتاب ته وګوره او د د مسائل ته وګوره او د د فضایل ته وګوره د د کمالات او جمالات ته وګوره د د جامعیت ته وګوره نو توبه د سلفونه یو لږ خون ته کې ورمخ کړي سلف چې شي دي زمام خبره پوه نه شوي ذاتی طور کافیه ډیر قیمتي کتاب دی خو شیخ سیبو ابن حاجب ما عجز لیکل دی نه وای نشم کولای صفات نو تاسو یې کوي نو خو به کې خو لکه زه عجز خو کولای دا من هیڅ ونه کتاب یو سره ذکر راوړو چې د دې حیثیت نه چې د چا کتاب والے د ابن حاجب کتاب والے نو د سلف په شان نه دی خو نور ابن حاجب ته او طرف تکا نو لکه کافیه ماشاءالله سبحان الله الله دې د بد نظر او ساتي لکه چې ساتلې ده حتی چې د وفاق والا وسپم بار نشو خبره باندې پونه شو چې د کتابونو د علم دشمنان دي خو لکه په کافی باندې وسبره نشو بتخیل ان کتابه هذا د وجه د خیال کې غرزولو د دنه د دې شیخ صاحب نه طالبانو لردا خبره چې کتاب د دو چې د دې حیثیت نه چې د کتاب والے لیسه کا کتب السلف رحمهم الله تعالی نه د داسې کمندنو په شان د کتابونو چې کمندنو د سلف رحمه الله تعالی حتی دا تفری په منفی دا نه کې په نفی دا خیر دی دا د مولاتوب ټکی نه دی معلوم ډیر ناراضی لګه صفه خبره ده زوم په کې داسې پښتو پښتو ګورم نو چې په کم ټکی پوه شم غیا دو ملګه کنه نور چې په کم نه پوهېږم داسې ځان کړولې دی کنه خو لکه خبره داسې ده چې تاسو هم کله کله دا ټکی یادوئ دا حتی چې د دې نه مخکې تفریح راځي دا مفرعون علیه دا حتا په مخکینی کلام باندې سي تفریح نو ته به ګوري چې دا تفریح چا سره صحیح کیږي نو مخکې لیسه کا کتب سلف یو لیسه دی یو څه دی هغه نفی ده او بل کا کتب سلف هغه منفی ده هغه څه ده منفی صحیح ده کنه دلته دا حتا چې دا نو دا تفری په نفی نه ده بلکې دا تفری په چا ده منفی شکا کتب سلف کچرته دا کافیه د کتابونو د سلف په شانتی وي نو حتا یصدر به علی سننها بیا به چې کمندونو مصدر کړي شوی دا کافیه په حمد سره په طریقه د کتب سلف تفریح باندې اوس پوه شوي کنه حتی تفریح بچا ده په منفي ده په نفي کدا په نفي څه شي تفریح شي بیا معنی غلطيږي خبره باندې پوه شوي چې د کتب السلف په شان نه دی نو دا نه دی نو ځکه چې کمندونو مصدر کړی دی اعلی سنه نه په طریقه دی باندې نو کړی دی نشوالی باندې تفری نه صحیح کیږي خدا نه د پشان د کتب سلف نو کوي پشان د کتب سلف نو مصدر کړي شوی په حمد باندې علا سننها په طریقه د کتب سلف باندې یعنی چې هغه کې څنګه حمد راوړي نو دی هم د حمد په حمد به پکې څه کړی وي راوړی وي خو کدا د چا په شانتي وي ته کتب سلف په شانتي وي نو نه دی راوړي نو ځکه لم یصدرو ځکه په کې سر کې راوړي ولا يلزم د دې زنه صریحي جواب ذکر کړي جواب صریحي ذکر کړي او استاد هغه اصل اعتراض جواب کړي چې ټیک تا ته خو عاجزي کوي څه کوي خو مونږ دی غر کړو د کتاب نه د برکت ویستو زګه کتاب به خیره لنډې بوچې صحیح ده کنه بے لکای شو بے برکت شو نو د خدای بنده حمد به راوړو چې دې کتاب نه خلکو ساغسته وي فائدہ غسته وي نو تا عاجزي کوي او کتاب دې به خیر کو کتاب دې سکو جواب ولا يلزم من ذلك او نه لازمی کی د دینه عدم الابتداء به مطلقاً والکانو زه تاسو نه تاسو کوم چې زه دې ځای کې دا وامه چې دې ځای کې چې کمندنو زید نشتا څه نشتا نو دا وسره صحیح ده چې انسان نشتا ها نفي د خاص مستلزم نفي د عام لري ها نفي د خاص مستلزم نفي د عام لري لکه اوس نفي د زید دا سو مستلزم نفي د مطلق حیوان لخو نه ده خبر باندې پوه نه شوي چې زه نفي د زیدو کوم نو ګنې مطلق حیوان څه شو نفي شو چې زه نفي د انسانو کوم نو مطلق حیوان څه شو نفي شو انسان نفي کو چې دلته کې انسان نشته نو دا ضروري نه چې حیوان دی نه څه دی نوي ولې حیوان دی په زمن نه مچ کی کنه حیوان دی په زمن نه میږي کی حیوان دی په زمن د خر کی په دې پوه شوي نو دی وی چې نفي د خاص مستلزم نفي د عام لره نو دا ضروري نه ده چې لیکل حمد نه ده نو راوړې حمد ځکه یو د حمد خاص چې هغه دی لیکل له حمد څه شي لیکل له حمد او بل دی حمد عام کلی کلی کویلی کلی کلی کو وایلی نو دا څه ضروری ده چې د ماتن لیکل نه نو ویلې به نه ولا مسلمان دی وی او بل په زمند بسم الله کې محمد څه شو راغه هم د معنونی راغه کنه نو دا ضروری ده چې هم د عنوانی او بنانی نوي نو هم د لسانی او هم د معنونی دی نه هغه دی کنه نو چې هغه راغی نو کتاب خو اقطاع شو کنه نو اقطاع نشو کتاب څه نشو اقطاع نشو څه مطلب شو ګور اوس چې راوی نوړو نو عاجزی مراله سراله او چې په خلی ویل دی نو به برکته اوس پم پونه شوی ولا يلزم او نه لازمیږي من ذالک د دې نه لیکلو د وجه ما زما په پښتو باندې باندې د نه لیکلو د وجه عدم الابتداء به مطلقا نشورو کول په دې حمد باندې مطلقا حتا یکونا تر دې چې شي دا عدم الابتداء باندې تفریدا تر دې چې شي به تر کې هی په پرې خودلو د مطلق حمد په پرې خودلو مطلق حمد اقطع ولی لجوازه دا لا يلزمو د پاره چې کمونو دلیل وي لجوازه د وجه د جواز د اتیان د حمل نه من غیر ان یجله جزءا من کتابه بغیر د دینه چې ګرځول د دې لره جز د چانه د کتاب نه د چانه د کتاب نه پوه نه شوي صحیح شو کنه من غیر ان یجله جزءا من کتابه یعنی جز د کتاب نه نه ګرځول نو په خلی به څه کړي ویلې لکه ته سوال وکړه چې د حمد رانه وړو نو په د سو اعتراضونه یو د د قران د موافقت نه اونکو قران سره موافقت کو د حدیث سره موافقت کو او د چا سره کتب السلف سره موافقت کو دلته خو چې دا برز جواب دی دا ولا يلزمون مخ کې دا د کتب السلف د موافقت نه جواب شو چې دوی ټیک تما پر خو د موافقت د کتب السلف خو د وجه د چانه دا ولا یلزمو د حدیث د مخالفت نه دغه شو جواب شو چې د حدیث نه سراغه مخالفت راغی کتاب اخطا اجزم شو د جواب کو چې حدیثو کې لیکل ضروری نه دي پخلی به ویلې کنه پخلی به څه کړی ویلې معنونی نو د حدیثو د مخالفت نه جواب شو خو د قران د مخالفت نه جواب را د حدیثو د مخالفت نه یو بل جواب هم دی هغه دا دی پښانه د حدیثو د مخالفت نه یو بل جواب هغه دا دی چې د حدیثو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله لیکل کړي دي کنه څه شي لیکل خاتون لیکل دي پای کې بسم الله راوړې او حمد پکې راوړې نو د هغه د کتاب د لیکلو او د هغه لیکلو سره چې کمونو سره وکړو مشابهت وکړو په هغه حدیثونو عمل وکړو د قران د مخالفت نه جواب دادی چې د ترتیب نزولی سره موافقت کړل په ځای د ترتیب مصفی باندې ترتیب مصفی کې سو بسم الله او حمد دواړو کنه او په ترتیب نزولی کې صرف بسم الله او حمد پکې نو اقرا بسم ربک الذی خلق دی وجنا د چې کمندونو بس حمد رانه وړو نو د قران مجید د مخالفت نوم جواب شو د حدیث د مخالفت نوم جواب شو او د کتب السلف د مخالفت نوم سو شو جواب شو نو حمد چې کمندونو و د نه راوړلو وجه تیر شو مقدمه سر ته ورسیده و بدا اب تعریف نه مقاله شروع کیږي مقصد د مصنف چې توضیح المتن نه هغه شروع کوي او زبس دا لګ دل ډیرو یاره پاڼه واړې د نور څه کوي